صورت په تلورو برخو کې تقسیم دی اوله برخه اوله برخه سل آیاتونه ده په دې کې اوله مسله اثبات توحید بیانېږي په دریو بابونو کې دویمه برخه یو سل یو نه یو سل شپږه پورې ده په دې کې اثبات رسالت بیانېږي اوله برخه کې دو درې بابونه په درې بابونو کې اثبات د رساله اثبات توحید وشو اول باب شل آیاتونه او پاغي کې بیان د درې ډلو هغه درې ډلې چې په سورته فاتحه کې مختصر بیان شوی وي او اخر کې دوه مثالونه د اور او د اوبو بیا دویم باب آیت نمبر 29 نه آیت نمبر 9 در شپورې په دې کې عام خطاب ټول انسانانو ته د توحید جو خلکو په عبادت کې خپل رب یو منی په دې معنی بیا دلایل او ثمره د دلایل ورمن تفریق کړي و آیت نمبر 23 کې څلور خبرې وي آیت نمبر 23 کې تخویف او 25 کې بشارت او شپږوشت کې شپږوشتم کې دفع د اعتراض او اتویش نه څلور نعمتونه او اخر کې ترغیب قران له او تخویف منکرین د قران ته آیت نمبر 40 نه شپږ نوي پورې لری کوي آیت نمبر 40 نه شپږ نوي پورې دریم باب په دې کې خاص خطاب بنی اسرائیل ته چې تاسو ولې د اوبدو ربکم مثلا نه منئ اوله رکو به تور تمهید و په تمهید کې درې پلیتیان د پخوانو يهودو وي درې پلیتیان د يهودو وي چې اصل کې د يهودیت اصول دي یعنی که دغه درې پلیتیانې په چا کې راغلي نو دا داسې شو لکه د يهودیت اصول چې منلي د يهودیت مسلک چې منلي کاغه مسلمانې کاغه ارسو کې او درې خصيفتونه د مؤمنانو دي که دغه درې خصيفتونه چا کې راغله نو د مطلب دا دی چې د حقانیت اصول منل د ایمان اصول منل بیا آیت نمبر ون وڅلويخ نو ورسته شپږ خطابات شروع کیږي خطابات سته اول خطاب آیت نمبر وڅلويخ نه دوش پته پورې په دې کې اته نعمتونه او دو نعمتونه دویم خطاب درش پتنه دواتیا پورې په دې کې درې پریتنه د پخوانو يهودو او څلور پریتنه د موجودو يهودو او دریم خطاب آیت نمبر واتیا نه آیت نمبر څلور اتیا نه درې اتیا نه تر آیت نمبر شپږ اتیا پورې په دې کې دوه خبرې وي یو انکار هم من الاوامر او دویمه خبره انکار هم بالنواهی بیا څلورم خطاب چې آیت نمبر و اتیا نه اتاتیا پورې په دې کې انکار هم من هاذ من انبیاء سابقین د يهودو په دتی بیان کړه چې دوی د پخوانو انبیانو انکار کړي بیا پنځم خطاب آیت نمبر 9 او 9 کې انکارهم من هاذا النبي هغه پیغمبر چې دوی ته پته مناستو یعنی نبی علی السلام دوی دا غنه انکار وکړو چې کله راغلو او آیت نمبر 90 نه یو 90 نه آیت نمبر 9 90 پورې شپږم خطاب په دې کې تنویر او پټولو پنځو خطاباتو باندې تر دې پورې اول خطاب په دې کې اثبات توحید وشو بیا دغه څلور آیتونه آیت نمبر 19 نه آیت نمبر 30 پورې په دې کې خپدې کې څلور آیتونو کې د دې تعلق د اولی برخه سره ده او مضمون د دې ځنه شروع کیږي د دویمه برخه مونږ ویلو چې دا ضرور آیتونه د پاره د وصل دي یعنی دا دوا برخه توحید او رسالت دا خپل مینس کې سره وصل کړي ځکه د جبرئیل علی السلام تعلق د توحید سره هم دی ځکه هغه توحید راوړی نبی علی السلام باندې قران راوړی نبی علی السلام باندې او د جبرئیل علی السلام تعلق رسالت سره هم دی ځکه هغه دغه وحي راوړي په چا باندې ده په نبی علی السلام باندې ده نو په دې وجه باندې دلته دغه آیتونه مینس کې راوړ چې د دې دوو برخو په مینس کې وصل پیدا شي قل من ترګه ده خم کل من کان عدو لجبريل هو یا هغه څوک چې وی دښمن د جبريل عليه السلام نو په دې ځکه حذف ته مونږ په دې ځکه ویلو چې ته حذف ده چې لا وجه لعداوته نو دوی جبريل عليه السلام سره د دښمنه هیڅ وجه نشته ولی ځکه چې فانه نزله على قلبك پس یقینا دی جبرئیل علیہ السلام راوړی قران علا قلبک استا پسینه باندې یعنی اصل دشمنی قران سره ده باذن الله په حکم د الله مصدقا لما بین یدیه تصدیق کوونکې د هغه کتابونو چې مخکې د دې قران نو وهدن او هدایت او بشرا او زیره او زیره ده للمؤمنین د پاره د مؤمنانو دغه دغه څلور پنځه وجه په دې آیت کې څلور وجه د دښمنۍ ذکر کړي یو وجه دا چې د قران راوړې ستا په سینه باندې نو ځکه دښمنی کوي قران سره دویمه وجه دا چې دا قران تصدیق کوي د پخوانو کتابونو باندې ځکه دښمنی کوي د قران سره او دریمه وجه چې دا هدایت دی او څلورمه وجه چې دا زیره دی د مؤمنانو لپاره ځکه د قران سره دشمنی کوي پنځمه وجه من کان عدو لله هغه څوک چې وی دښمن د الله او ملائکته او ملائکو د الله او رسله او د پیغمبرانو د الله او جبرئیل او د جبرئیل علی السلام او میکال او د میکائیل علی السلام دلته حذف ده د من چې شرط د دغه جواب حذف ده چې څوک دښمنی کوي د الله سره ملائکو سره پیغمبرانو د الله سره جبرئیل علی السلام سره او میکائیل علی السلام سره فانه کافرون بس دغه سړی کافر دی د د ایمان د دایره نه خارج دی نو فإن الله عدو للكافرین پس یقینا الله دښمن دی د پاره د کافرانو ولقد انزلنا الیک او په تحقیق سره را لګل موږ تا ته آیات آیاتونه بینات واضحه واضحه دا دلایل دی واضح دلایل دی په دې کې شک او شوبه نشته نه و ما یکفر بها او انکار نه کوي په دې دلایل باندې یعنی دی قران باندې الا الفاسقون مگر فاسقان او کلمه ای هر کله چې عهد او عهدن وعده او کې د فاسقان یو وعده وعده او کې زب قران منم دا به زده کوم نو نبذه فريق منهم نو غرزي دی واده لره یو ډله منهم د دوی نه ان غواده سرته نه رسي ان قران نه زده کوي نه مني بل اکثرهم لا يؤمنون بلکې زیات د دوی نه ایمان نه راوړي تر دې پورې دا اوله برخه وا خو مضمون د دوی میسي شروع شوی دی او د دې ځینې دویمه برخه شروع کیږي یو سل یو نه یو سل شپږ بیا پورې ولما جاءهما او هر کله چې راغو دوی ته رسولنا یو عظیم شان پیغمبر من, من عند الله طرف د الله نه مصدق لما تصدیق کوونکې دا کتابونه معهم چې دوی سره دي نبی اسلام همغه مسله بیانوله کوم مسله چې موسی علی السلام بیان کړو عیسی علی السلام بیان کړو نور انبیاو بیان کړو نبذ فریق من الذین نو غرزولا یوې ډلې دا کسانو نه اوتل کتابه چې ورکړې شو وته کتاب کتاب الله وی غرزو کتاب د الله وراء ظهورهم ورسته شاګانو خپلونه کانهم لا یعلمون ګویا کتاب وی چې دوی نه پويږي د الله کتاب د سې د سې وغرزي د الله کتاب باندې د سې ځان کړو کې عمل پې نه کوي زده کوي نه تب وې کدا پویږي نه جاهل دی بیخي انپړه دی یعنی خو پوهه به یې پارسه باندې لیکن بیا هم د الله کتاب نه مني عمل پې نه کوي وتب اوس اول اول اعتراض د جبرئیل السلام باندې او هغه تیر شو اوس دویم اعتراض چې ته جادوګر ملګری وتبعوا ما تتلو شیاطین او تابع شو دا خلک هر کله چې دا وتبعوا مونږ ویلو چې دا حذف دا عطف دی د د نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب نبذه فريق من الذين اوتوا الكتاب د لاندې ان هر کله چې دوی د الله کتاب وګرځو نو وتبو او تابع شو دوی ما د هغه څه تتلو شیاطینو چې لوستلو به شیطانانو علی ملک سليمان په بادشاهي د سليمان عليه السلام کې وما کفر سليمان او جادو نه وکړي سليمان عليه السلام کفر نه وکړي سليمان عليه السلام ولكن الشياطين كفروا لیکن شیطانانو کفر کړو او سليمان عليه السلام بدنام کړو يعلمون الناس السحر چې خودنه به کوله خلکو ته جادو او دریم اعتراض چې جادو خود وو فرښتو را وړي د کفر څنګه شو و ما انزل على الملكين او نور علی ګل شوی جادو په دوو فرښتو باندې په بابل په بابل خار کې هاروت او ماروت چې هاروت چې هاروت او ماروت وما يعلمانه او نه بخودره د دوو فرښتو من احد هیڅ هیڅ هیڅ چاته حتی تر دې پورې یقولا چې ورته ویل به د فرښتو چې انما نحنو فتنتون چې بشک موږ د پاره د عذاب یو اوله معنا کې چې موږ د پاره د عذاب یو جادو مزد کوي په جادو باندې د الله د عذاب مستحق کیږي الله عذاب در باندې راشي دا کفر د دامه کوي ان خلک من کول نو فلا تکفر نو مکیږي کافر په کولو د جادو سره نو نو فیتعلم نو چې خلکو ته به د فرښتو به خلکو ته د ترغیب ورکو چې جادو مکوي موږ عذاب د پر راغلی او عذاب مستحق بشي عذاب بدر باندې راشي نو فیتعلمون نو زده کوله به خلکو منهما د زد د دواړو فرښتو د وجنه یعنی د دې دواړو فرښتو سره به زید واغستو او جادو به زده کول د نور خواونه د نور زینونه ما هغه جادو یفرقون به چې بلتون به راوستو پاغي سره بین المرئ په منځ د خاون و زوجي او خزي داغه کې نور خلکو به جادو زده کوله فرښتو سره به زید خودلو چې نه ته مونږ ته وایې چې جادو مې زده کوه عذاب در باندې راشي مونږ خو زده کوو اول معنا دا و دویم معنا و ما يعلمانه او نه به خود د دوو فرښتو جادو من احد هیڅ یو چاته حتی تر دې پورې یقولا چې ورته ویل بدوي چې انما نحنو فتنتنا بشک موږ د پاره د امتحان یو یعنی دوی به د جادو بعضی کلمات خودل هغه کلمات چې په هغه سره د جادو پیژندنه بکیدله چې دا کلمات ګور د جادو کلمات دي یا دغه طریقې د جادو طریقې دي نو دغه طریقې موږ تاسو ته خایو خدا طریقې وکوي نه دې سره به صرف جادو پیژنې او موږ د پاره د امتحان یو کچره دغه دغه طریقې عملی کړي په چا باندې نو کفر ته ووځي نو فلا تکفر نو مکیږي کافران په کولو جادو سره ان اوله معنا کې دوی به مکمل رد کو په جادو باندې خلک منی کول اوله معنا کې خدا شو دویمه معنا کې دوی به کلمات خودل د دې لپاره نه خودل چې دا د خلکو ته جادو ورزده کی بلکې د دې لپاره ور خودل چې دا خلک او پیجنې چې دا کلمات د جادو دي لکه نن سبا موږ ویو چې را په تعویز کې لیکلي چې یا میکائیل یا جبرئیل یا پلانکې یا پلانکې دا کلمات د چی دي د جادو کلمات دي او یو کس لاړ شي هغه د همدغه تعویز ولیکي هغه کې دغه کفریا خبري ولیکي پوه شو دا رنګ د فرښتو سره دا کار کیدو نو فیتعلمون نو زده کول به خلق منهما د دې دواړو فرښتو نه جادو ان هغه کلمات به تنځ دکړه او لوز به وسره کو چې دا خو موږ صرف جادو معلومو چې دا کلمات د جادو دي چې سبا موږ پویو چې د الله د آیاتونو نه غافل شي یو کس ځان باندې دعاګانې نه چوف کوي ځان باندې د الله آیاتونو نه چوف کوي یا ګناونه ور باندې زیاتی د الله د کتاب سره تعلق نه نو هغه هغه باندې بیا جادو اثر کوي و تعلمون او تکول به خلق ما هغه شی یزرهما چې نقصان به کول دوی ته چې نقصان به ورکو دوی ته ولا ينفعهما او فائدہ به نه ورکول دوی ته د جادو نقصان او فائدہ نه و ولقد علمو او په تحقیق سره پویدل د جادوګر او په تحقیق سره پویدل لمن هغه خامخه هغه څوک اشتراو چې غوړه کړي او جادو پویدل په دې باندې چې ماله فی الاخرت چې نشته دلره په اخرت کې من خلاق صبرخه ولبئس ما شرو او خامخه بد دغه شرو چې دی غوړه کړو به پاغه باندې انف چې دوی ور کړو یا ور کړو پاغه باندې انفسهم خپل ځانونه ان خپل ایمانونه لو کانو یعلمون کاش کچری دوی پوی دی یعنی کاش کچری دوی په دغه نقصان پویدل چې به آخرت کې د دې تونه نقصان دی ولو انهم او کچری دوی امنو ایمان راوړې وي ایمان راوړې په یو الله باندې او دا کفریا عقاید او د کفریا اوس څلورم اعتراض چې موږ ته خو الفاظ نه منې کېزه کوم ته نه منو یا ایها الذین آمنو او مؤمنانو او هغه کسانو چې ایمان راوړی دي یعنی او مؤمنانو په دې کې یو شوبه وا موږ غزه کې دا ویل و یا نه ویل نه پويګم خو دې کې شوبه دا و چې دا کفریا کلمات دا خو به يهودو ویل نو مؤمنان ته څنګه الله وی چې دا مو دا غي جواب مونږ کړو چې اصل کې د يهودو د ویرو د وجنه بعض مؤمنانم په دغه شوبو کې راغلي او هغه بم ویل یعنی ناپوهی نه ویل قصدن نه ویل يهودو په قصدن ویل او بعض مؤمنانو بعض مسلمانانو به د ناپوهی د وجنه دغه الفاظ وی نو یا ایها الذین آمنو او کسانو چې ایمان امر وړي دي لا تقولوا راعنا موایت تاسو الفاظ مشتبه الفاظ چای کې د کفر اشتباهي یا د بیا دبی وقول انظرنا او وای چې موږ ته وګوره یعنی انظرنا دا صفه لفظ دی په دې کې د بل څه معنا نشته لري غلطه نو وای وقول او وای انظرنا موږ ته وګوره واسمعوا او منه د الله احکام یا واوري د الله احکام وللکافرین عذاب الیم او د پاره د منکرینو عذاب د دردناک ما یود الذین ما یود الذین نخوخی هغه کسان کفرو چې انکار کړي دا الله د کتاب نه من اهل الكتاب د کتاب والونه د مولیانو د يهودو مولیانو نه یا نن سبا چې کوم مولیانو د يهودو اصول منلي دي او دا غوي په لار روان دي ولل مشرکین او نه خخی مشرکان ان دا خبره نه خوخی ان ينزل علیکم چې راو د لګل شي پتا سو باندې من خیرن څه خیر من ربکم طرف د رب تاسو نه یعنی قران قران نه خوخی چې خلکو ته بیان کړي شي والله یختص برحمته من یشاء او الله خاص کوي په خپل مهربان بانتیا سره چاله چې غواړي لکه الله وی زه چې په چا باندې رحم کوم خپل کتاب ور کوم خپل کتاب پوي ور کوم خپل کتاب ته کینوم والله ذو الفضل العظیم او الله خاوند فضل دی لوی اوس پنځم اعتراض په نسخه باندې چې ته په خپل په خپل دین کې مستربه ما ننسخ من آیتنا هغه چې منسوخ کومنګا لری کومنګا من آیتن یو حکم او ننس او ننسها او ننسها یا پریدو منګا د دې منسوخ کول نو الله وی دا زما اختیار دی زما قدرت دی زما خوخه ده که زه منسوخ کوم او کني منسوخ کوم که پرېګدم او که منسوخ کوم زما اختیار دی ها کچرته منسوخ کم نو ناتی بخیرنا نو راوړو مونږه غره حکم منها دا غینه په عمل کې اسان خیر نه مراد اسان ده ناتی راوړو مونږه خیر غره نه ځکه غره خو هغه مخکنه حکم حکم وی دا لا په حکمونو کې غره نه غره نه ټول حکمونه د الله غره دلته موږ دا تفصیل کړو دلته خیر نه مراد اسانه ده یعنی ناتی کچې د زم منسوخ کم یو عمل یو حکم نو ناتی به خیر نه نو راوړو مونږه اسانه حکم منها دا غینه په عمل کې او مثلها او په شان دا غی په اجر کې علم تعلم آیت نه پو آیت نه پویا او مخاطبه مخاطب يهود مشرکان علم تعلم آیت نه پویا او مخاطبه ان الله چې یقینا الله علی کل شی قدیر پر یو شی باندې قدرت والا دی علم تعلم آیت نه پويږي ان الله چې بشک الله له ملک السماوات خاص دغه په اختیار کې دي اسمانونه او الارض او زمکا وما لكم من دون الله من ولین او نشته رستاو د پاره به د الله نه می ولین څوک دوست ولا نصير او نسوک امدادي اوس آداب متعلم ته چې بې ځای پښتنه بنه کې استاد بتنګې نه ام تريدونه آیا غواړې تاسو ان تسالو چې پښتنه وکي رسولکم د خپل پیغمبر نه کما لک څنګه چې سئل موسی پښتنه شوی وي د موسی عليه السلام نه من قبل پخوا و من يتبدل الكفر او چا چې بدل کړو کار د کفر یند بې ځای پښتنه کول دا د کفر کار دی و من يتبدل الكفر او چا چې بدل کړو کار د کفر بل ایمان مقابله د ایمان کې فقط ذل سوا السبیل یقینا گمراه شو د برابر لارې نه ود کثیر من اهل الكتاب اوس تیقظ تنبیه مؤمنان ته چې وی خوسېږي څوک هم گمراه نه کی د الله کتاب نه وانړي ودک ودک په خو خبرو کې په خپل خپل خبرو کې را نشي دچا ود کثیر من اهل الكتاب خو خیر ډیر اند اهل کتابو نه د مولیانو نه چې لو يردونکم کاش چې واړی تاسو من من بعد ایمانکم پس د ایمان تاسو نه کفارن منکرین قران ته ناشته ایمانونم اصلاح شوی دي دغه ناکاره مولیان علماي سو چې د يهودو په نقش قدم روان دي یا هغه زمانہ کې يهود و یا نن د يهودو په نقش قدم روان دي دوی به کوشش کوي چې تاسو نه د ایمان واخلي نو خیال بکې چې په خوګو خبرو دوک کېږي نه ولی به دغه کوشش کوي ځکه چې حسد من عندنا انفسهم د وجد حسد نه د طرف د ځانونو د دوی نه حسد د ورسره چې دا ولی د الله کتاب زده کوي بل کینی من بعد ما تبين لهم الحق پس دا غنه چې ښکار شو دوی ته حق یعنی قران فعفو نو لری کده ځړنه مینه دا غوي د پرړ کې مینه وسره نه ساتي دغه بدعتي مشرک دغه ناکاره هغه سره مولا سره کاغه ټیم کې يهودو او کنن سبا دغه په هغه دی منون کې دي دا غوي په لار تلون کې دي نو دا غوي دا غوي سره بدل مینه نه ساتي چې هغه حق مسله نه کوي قران نه بیانې توحید نه بیانې بدعات کوي نو فعفو نو لری کده زړه نه مینه دا غوي دا نه چې ته چې خالم د خپل خپل خبرې کوي واسفحو او مخ ته واړه حتا تر دې پوریات الله چې راشي الله به امر په خپل حکم سره ان الله یقینا لا لا کل شین قدیر پروشی باندې قدرت والا دی واقیم الصلاه و اتو الزکات اوس امور مصلحه د مضبوطیا لپاره چې دا کارونه کوا چې د سره مضبوط شي چې به خلک به خلک به کوشش کوي خو اړوي به نشي د ایمان نه واقیمو صلات او جاری کوي منځو اتو زکات ور کوي زکات و ما تقدمو لانفسکم او هغه چې مخکې کوي تاسو د پاره د خپل ځانونو من خیرن څه نه کی او نصاران وی نصرانیان چې او نصارا یاوی نصرانی تلک امانیهما دا به دلیل خبرې د دوی دی به دلیل خبرې دي ځان لګی د الله وی کچیرته دوی دا خبره کوي په دې باندې کلک ولاړ دي نو کول ورته وای هاتو برهانکم راوړې دلیل خپل دلیل راوړه کوم ځکه تاسو الله ویلي دي د جنت ټیکټ درکړې کوم ځکه ان کنتم صادقین کچریه تاسو رښتینی بلا بشک زیب جنت لمن غسوک اسلم وجهه لله چې غاړه کې خود له غاړه خپل خاص الله له او هو او حال دار چې دی او محسن نیکی کوونکې په طریقه د سنتو باندې نو فله اجره عند ربه نو دلبي اجر د پنيز درب د اصول ذکر کړه چې جنت له بدا خلق زی چې خپل غاړه الله لې خوا او عمل کو نیک عمل په طریقه د پیغمبر علی السلام باندې په طریقه د سنتو باندې نو فله اجره نو دله به اجر د عند ربي پنيز د رب د ولا خوف عليهم او نه به دوی باندې يره دراتون کې وخت ولا هم يحزنون او نه به دوی غمجن شي تیر وخت پسې وقالت اليهود او وای دا يهود چې ليست النصارى ندي دا نصارى على شيء پيس دین باندې ان کفر فتوی پی کوي په نصارو باندې وقالت النصارى او وای نصارى چې ليست اليهود على شيء چې نه دي دا يهود په هیڅ دین باندې هغه په يهودو باندې د کفر فتوی کوله او هم یتلون الكتاب او حال دا چې دوی لولي د الله کتاب حالکه دواړو د الله کتاب لوستو تورات او زبور تقریبا د تورات او انجیل دا یو کتاب خو تقریبا خو صرف د انجیل راغو د تورات بعضي اصول لګ بدل کړه نور هغه یو کتابو یو کتاب کې به حسابېدل وهم یتلون الكتاب او حال دا چې دوی بل دوی لولي د الله کتاب دواړه د الله کتاب لولي او پغې کې د کفر فتوا چې پچا کیږي هغه اصول دواړه لولي نو پاغه اصول باندې د کفر فتوا نه کوي پچا باندې او پاغه هغه فروعي مسلو باندې چې هغه هغه مسلې چې د کفر مسلې نه دي پاغه من په یو بل د کفر فتوی کوي کذالک دغه رنګ کال لذین وای باغ کسان لا يعلمون چې نه پويږي مثل قولهم په شان د خبرو د دوی تر قیامت پر الله وي چې څوک جاهلې هغه په فروعي فتوا باندې بل باندې کفر کوي د کفر فتوی لګي په فروعي مسلو باندې نو فالله يحكم بينهما پس الله فیصله وکي په منځ د دوی کې یوم القیامت په ورځ د قیامت فيما پاغه څه کې قانون چود وي فيه پاره کې يختلفون اختلاف کوونکي ومن ازلم اوس د فروعي مسلو د اختلاف نقصان ذکر کړي د جماعت کې به توحید بند شي لو په دغه فروعي مسلو کې لګیای مليان سره چلا امین دې په تیزه ونه وي نو مسلمان نه مونږ دې نه کیږي یا کچاوي نه کیږي کچاو نه وي نه کیږي نو من ازلم دواړه ډلې په یو بل باندې کفر فتوی لګي یو وی چې نه نه ویل خدي او بل وی چې نه ویل خدي ومن ازلم او سوق د غټ ظالم ممن دا هغه چانه منع مساجد الله چې منکې جمعهتون د الله نه ان یذكر فیها چې یاد کړي شي پاغه کې اسمه نوم د الله توحید ان کفروی مسلو کې نه نوته توحید بدن پاتې شي وسعا فی خرابها او کوشش کوي په خرابوالي دا غي کې د جمعات خرابوالي په چی کې ده چې توحید پکې بن شي د الله کتاب پکې بن شي اولائک دا خلق ما کان لهم ندی جایز دوی د پاره ان يدخلوها چې د نشي دي جمعات لا الا خائفین مگر په یره باندې دا خلق دومره ويره وي الله وي د فروعي مسلو باندې چې لانجي کوي دومره ويره وي چې جمعات لا بیا راځم که حنافتی او که نور ډری دي که هر ډله ده دومره ويره وي چې بیا په جمعات کې دا د فروعي مسلو نوم وانلی دا زموږ مولیان ګره دغه سیاتونو نه دغه استنباط کوي ښا استدلال کوي د د فروعي مسلو د لانجو نو ما کان لهما ندی جایز دوی لپاره ان يدخلوها چې دنه کې چې دنه شي دا خلک دی جمعات لا الا خائفین مگر په ير باندې لهم فی الدنيا دوی لبی په دنیا کې خزيون رسوایی ولهم فی الاخرته او دوی لبی په اخرت کې عذاب عظیم عذاب لوی ولله المشرق کچیرته بیا دې نه پرېږدي جمعات کې توحید بیانولو لا د الله کتاب بیانولو نه بیا غلې مکینه اوزه هجرت او کاغذینه بل دي تلاړ شه خدای الله کتاب بیان کړه او پرېګ دینه ولله او خاص الله لدی اختیار المشرق د مشرق والمغرب او د مغرب نو مشرق طرف ته اوزه که مغرب کې او که او که مشرق کې مغرب طرف ته اوزه فاینما تولوا نو چرته چې تاسو فسم وجه الله نو چرته نو فاینما تولو نو کم طرف ته چې مخ واړوي تاسو فسما نو وب مومي هغه نو فسما نو هغه طرف ته وجه الله رضا د الله ده ان الله یقین فاینما نو کم طرف ته چې مخ واړوي تاسو فسمه هغه طرف ته وجه الله رضا د الله ده ان الله واسع علیم یقینا الله پراخه علم والا ده وقوش پغم اعتراض چې ته نایبان نه منې د الله نازولی نه منې موږ ځکه تا نه منو وقالو او وای دا مشرکان دا منکرین چې اتخذ الله ولدا نیولی دی الله نایبان نازولی سبحان پنځه جوابونه سبحانه پاک د الله د نایبانو نازولونه نه عارضی اجز لري او نه ذاتی اجز لري سبحانه نو پاک د الله د نایبانو نازولونه دویم بل له ما فی السماوات والارض بلکې خاص د الله په اختیار کې دی هغه فی السماوات چې په اسمانونو کې دی ول ارض او پزمکه کې دی نو چې زمکه او اسمان کې د اختیاري نایب لته ضرورت لري نازولی له کل له قانتون هر یو اغله عاجز دی خاص هغه ته عاجز دی چې هغه د ټول عاجز وي نو بیا نائب لته ضرورت لري بديع السماوات ناشنا پیدا کون کې د اسمانونو دي والارض او د زمکه دي هغه ټایم کې نائب نازولې څوک و اذا قضا امرا او کله چې فیصله وکړي د یو کار فینما پس بشک یقول له کن فیکون نو وی هغه ته هغه کار ته کن شا فیکون نشي وقاله اوس و مې اعتراض چې موږ ته الله په خپل وی وقال الذين او ويا کسان لا يعلمون چې نه پويږي لولا یکلمون الله ولی خبرې نه کوي موږ سره الله او تاتینا آیات یا ول راتل نه کوي موږ ته په یو معجزه باندې کذالک دغه رنګي دغه لکه څنګه چې دوی دا خبرې کوي دغه مطالبه کوي دغه رنګي قال الذين ویل باغ کسانو من قبل چې مخکې دوی نو مثله قولهم په شان د خبرو د دوی په خوانو خلکو دغه سي مطالبه کړي چې الله دې موږ سره خبرې وکي یا دې یو داسې معجزه وخی چې موږ په مطمئن شو ته الله وی دا غوي دا هر مطالبه مې پوره کړې نه ده ځکه قانون دا نه دی تشابهت قلوبهم یو شان دي د دوی زړونه په انکار کې یا په اعتراض کې په خوانو مې اعتراض کو او دوی مې اعتراض کوي ځکه یو شان دي چې استاد یو دی ابلیس نو قد بین الایات په تحقیق سره واضح کړی دی مونږه آیات آیاتونه خپل دلایل خپل لقوم یوقنون د پر دا قوم چې یقین کوي ان ارسلناک بشک موږ لېګلې ته پیغمبر بل حق کې چاخ کار شي بشیرن زیر ور کون کې منون کو ته ونذیرن او ير ور کون کې نه منون کو ته ولا تسالو ان اصحاب الجحیم او پختنه بن کیږي تا نه د جهنم یان مبارکي ولن تردا او ها او چر به خوشاله نشي ان کستانه يهود يهوديان ولن نصارا او نصارا حتا تر دې پورې تتبع ملتهما چې تابع شته دا غوي د دینه قل ورته وا ان هدى الله هو الهدى بشک هدایت د الله هغه هدایت دی ان قران دا هدایت دی تاسو دا دین هدایت نه دی ولن تبعت اهواهم او کچې ته تابع شې د خواهشاتو دا غوي دا غوي خواهش بس لاړې هغه چې ته ته یو هغه دی منل بعد الذي پس دا غنه جاءك من العلم چې راغلی تعالی علم د قران نه نو مالک من الله نو نبی تعالی د الله نه می ولی څوک دوست ولا نصير نو څوک امدادي بیا د الله نه خلاص نکی دا غوي خواهش پسې بنځي الذين دا د منکرینو د خواهش پسې نتلون کې الذين هغه کسان دي اتیناهم الكتاب چې ورکړې موږ غوي ته فهم د خپل کتاب پویا د خپل کتاب علم د خپل کتاب نه صحیح عالمان چې په داله په کتاب پويږي نو یتلونه لولي د الله کتاب حق تلاوته مناسب لوستل د قران ان سوچ سوچ سره وی په پوي پوي سره قران لولي سوچ پکې کوي اولایک دا او بیا عمل ور باندې کوي اولایک دا خلق یؤمنون به ایمان راوړي په دې قران باندې ومن یکفر به ومن یکفر به او چا چې انکار کو په دې قران باندې فاولائک هم الخاسرون نو دا خلق هم دوی تاوانیان یا بنی اسرائیل او اولاد د یعقوب علی السلام یا او اولاد د هغه چا او اولاد د الله د بنده بنده یعنی یعقوب علی السلام نوم اسرائیل مطلب د الله بنده ان تاسو دا هغه چا اولاد یې چې هغه خپل د الله بنده الله ته بندگی کوونکو تاسو ولې بل بندگی کوئ نو یا بنی اسرائیل او اولاد د یعقوب علی السلام اذکرو یاد کئ نعمت یلتی نعمتونه زما هغه انعامت علیکم چې کړي مې دي پتا سو باندې وانی فضلتکم علی العالمین او یقینا ما غوړه کړی وي تاسو په مخلوقاتو د خپل زمانه باندې وتقو او ويریږي یومن دا ورځ نه د عذاب د ورځ نه لا تجزي نفسونه چې بدله به ورنکي یو نیک نفس ان نفس یو بدکار نفس ته شي ان څه شي ک نیک نفس پلاروي او بدکار نفس زوی فائدہ به ورنکي ک نیک نفس زوی او بدکار نفس پلاري نو دغه نیک زوی د بدکار پلار ته فائدہ نشي ورکوله نو وتقو او یریږي یومن د عذاب دغه ورځ نه لا تجزي چې فائدہ به ورنه کی نفس یو نیک نفس ان نفس یو بدکار نفس ته شي نه هیڅ شیم ولا يقبل منها او نه به قبول کړي شي د بدکار نفس نه عدل څه فدیه یعنی څه جرمانه کور کیم قبولېږي بنا ولا تنفعها او نه به فائدہ ورکې د بدکار نفس ته شفاعت سفارش چې څوک سفارش وکي یا څوک به سفارش هم نشي کولای ولا هم ينصرون او نه به دوی امداد وکړي شي اوس واقع د ابراهيم عليه السلام د پاره تشجيع او د پاره ترغيب ويزب تلا ابراهيم او یاد ک کله چې امتحان کو د ابراهيم عليه السلام په ابراهيم عليه السلام باندې ربه رب د بکلماتن په یو څو حکمونو سره هغه امتحانات هغه بیان شو بیان شو فاطمهن نو پوره کړی ابراهيم عليه السلام هغه حکمونه هغه امتحانات نو قال ویل الله انی جاعلک للناس اماما بشک ز ګرځوم تعالی را د پاره د خلکو امام پېشوا نو قال ویل ابراهیم علی السلام ومن ذریتی او زما د اولاد نم امامانو ګرځوا نو قال ویل الله چې لا ینالو عهد الظالمین نرسیږي وعده زما ظالمانو ته ظالم سره امام کېدې نشي یعنی پیغمبر نشي کېدلې پېښوا نشي کېدلې و اذ جعلنا او یاد اوس اوله خبره د ابراهیم اسلام د واقع چې بیت الله خو توحید د پاره ابراهیم اسلام آباد کړو تاسو ولې په دې کې شرک شروع کو و اذ جعلنا او یاد کله چې وګرځو مونږه بیت بیت الله شریف مسابتا زید ثواب یا زید بیا بیا راتلو لناس د پاره د خلکو و امننا او زید امن واتخذوا من مقام ابراهيم او نسي د زید او درېدو د ابراهيم عليه السلام نه مصلى زید منځ یعنی دوه رکعات منځ واحدنا عمرین پس یا حج نه طواف نه پس واحدنا او کم کړه موږ اله ابراهيم ابراهيم عليه السلام ته اسماعیل او اسماعیل عليه السلام ته ان طهره بیتیا چې پاک کور زما په توحید باندې د شرک نه ان طهره بیتیا پاک کا کور زما د الله زما په کتاب باندې د شرک نه لطائفینا د پاره د مسافرو یا طواف کوونکو ولاکفینا او د پاره د اعتکاف کوونکو یا مقیمو والرکع او د پاره د رکوع کوونکو او سجود او د پاره د سجدي کوونکو و اسقال ابراهیم او یاد کا کله چې ابراهیم علی السلام رب اجعل ورب زما وګرځي هاذا بلدن دا, دا کله امنن امن والا ورزق اهله او خوراک ورکه دی کلی و... دی اهل دی کلی والو ته من الثمرات د میونه من هغه چاله امن منهم چې ایمان راوړي د دوی نه بالله په یو الله باندې په یو والد الله باندې والیوم الاخر په ورځ ورستنه باندې نو قال ویل الله ومن کفر او چا چې انکار وکړو د الله د یوالینا یا د الله د کتاب نه فومتعوه نو فائدہ به ورکم دته قلیلا لګه غونته نو ثم استره بیا به کشکم دلرا رابخ کما الی عذاب النار په طرف د عذاب د اور دنیا کې فائدہ ورکم مزي به کی دنیا کې چرچی به کی او به اخري انجام به جهنمی وبئس المصير او ډیر بد زید ورتلو ده دا جهنم و اذ يرفع ابراهيم او یاد تکړه چې پورته کوو ابراهيم عليه السلام کوای د بنیادونه من البيت د بیت الله شریف و اسماعیل او اسماعیل عليه السلام هم ربنا او ویل دي دواړو چې ربنا ورب زمونږه تقبل منا قبول کی زمونږه زمونږ د عمل انک یقینا انت انت خاص ته السميع اوردن کې العليم او پوهه ذاتي ربنا ورب زمونږه وجعلنا مسلمين وګرځې مونږه تابعدار لکستا ومن ذریتنا او زم او ګرځې زمونږ د اولاد نه امته یو ټولګه مسلمه تلک تابعدار ستا وارنا او خیمنګ له مناسکنا طریقې د عبادت زمونږه وتب علینا او مهرباني وکه په مونږ باندې انک یقینا انت انت خاص ته التواب توبه قبلون کې الرحیم مهرباني کون کې ربنا ورب ادویمه خبره چې د نبی علی السلام خود ابراهیم علی السلام او تاسو د مشرانو دعا وا ولې د انکار کوي ربنا ورب زمونږه وبعث فيهم رسولا راولېږي په دې کې په دې مکی والو کې رسولا یو پیغمبر یو عظیم پیغمبر منهم د دوی نه د دوی غوند انسان یتلو علیهم چلولی په دوی باندې آیات کستایاتنا ويعلمهم الكتاب او خودنه وکي دوی ته ستاد کتاب یعنی فهم به ورکي پوهه به ستاد کتاب ورکي والحکمت او د سنتو یعنی عملی جامه به وتخی د ستا په کتاب باندې د عمل و یزکیهم او پاکي به دوی لره د اخلاق رزیلونه اخلاق رزیلا یعنی د شرک نه اخلاق رزیلا د بدعاتونه اخلاق اخلاق رزیلا حسد بغض غیبت کینه و غیره و غیره انک یقینا انت انت خاص ته العزیز الحکیم غالب ذات او حکمت ولا ذات و من يرغب او نه اوړي ومن يرغب او ناوړي ام ملت ابراهيم د طریقو د ابراهيم عليه السلام نه الا من مگر هغه څوک اوړي سفيه نفسه چې بیوقوف شو په خپل ځان کې یعنی د د ابراهيم اسلام طریقې نه باغ څوک اوړي چې بیوقوفي او د ابراهيم اسلام طریقه څه توحید بیانول د الله د کتاب د پاره درسګاه جوړول او بیا صحیح استاد انتخاب کول د ابراهیم اسلام طریقه وا نو دې طریقې نه بناوړي مګر به وقوف ولقد استفینا او یقینا چور کړو مونږه غوړه کړو مونږه د ابراهیم علی السلام په دنیا په دنیا کې د پاره د خپل دین خپل دین د پاره مې غوړه کړو او پیغمبري مې ور کړو وینه او یقینا د ابراهیم علی السلام په آخرت په آخرت کې لمن الصالحین خامخا د نیکانو نه به اس قال له یاد کا کله چې ابراهيم عليه السلام ته رب هو رب ده چې اسلم غاړه کېدا د امتحانات در باندې کوم دا پوره کا نو قالو ویل ابراهيم عليه السلام اسلمت غاړه مې کې خدای له رب العالمین رب د مخلوقات ته زتابې تسلیم یم غاړه مې خدا ووصى بها او درېم خبر د ابراهيم عليه السلام د واقع چې توحید خو تاسو د مشرانو تو وصیتو ووصى بها او وصیت کو پر توحید باندې ابراهيم او ابراهيم عليه السلام بني خپل بچو ته و یعقوب او یعقوب علی السلام خپل خپل بچو ته وصیت کړو چې یا بنیا او بچو ان الله یقین الله استفا لكم الدین چون کړه دې غره کړه دې ستاسو د پر دین اسلام نو فلا تموتن نو ممر تاسو الا مگر الا مگر وانتم په داسې حال کې چې تاسو مسلمون غاړه کې خودون کې وي ان هر حالت کې د اسلام په جامه کې اوسېږئ چې مرګ د مې راشي چې مسلمان مړ شي ام کنتم شهدا آیا وې تاسو حاضر اذ حضر کله چې موجود شو یعقوب یعقوب علی السلام ته الموت علامات د مرګ اس قال کله چې ویل له بنی یعقوب علی السلام خپل بچو ته چې ما تعبدون من بعدی د چا عبادت بکوي پس زمانہ نو قالو ویلی بچو د یعقوب علی السلام چې نعبد الهک عبادت بکوم غستا د حاجت روا و اله ابائک او د او د حاجت روا ستا د مشرانو ابراهیم چې ابراهیم علی السلام او اسماعیل او اسماعیل علی السلام او اسحاق او اسحاق علی السلام الها واحده چې حاجت روا یو ونحن له مسلمون او موږ خاص دی الله ته غاړه کې خودون کیو تلک امتنا دا یو ټولګي او د پیغمبرانو کت خلت چې یقینا تیر شو لها د ټولګي له به ما هغه بدله د هغه کسبت چې دوی کړیو ولکم او تاسو له به ما بدله د هغه کسبتم چې تاسو وکړه بل نه نه هدایت په يهودیت او په عیسایت کې نه ده بل بلکې ملت ابراهیم په طریقه د ابراهیم علی السلام کې هدایت ده حنیفا چې بیان د توحید دی او رد د شرک دی و ما کان من المشرکین او نو ابراهیم علی السلام د مشرکانو نه قولو او وای آمنا من ایمان راوړې بالله په یو والد الله باندې یعنی یو الله موږ حاجت روا منو و ما انزل الینا او ایمان راوړې په کتاب باندې چې لګلې شوی دی موږ ته ان قران و ما او په کتابونو باندې ایمان راوړو انزل چې لګلې شو الی ابراهیم ابراهیم علی السلام ته اسماعیل او اسماعیل علی السلام ته اسحاق او اسحاق علی السلام ته یعقوب او یعقوب علی السلام ته الاسباط او اولاد د یعقوب علی السلام ته و ما او ایمان راوړې په کتابونو باندې اوتی موسی چې ورکړې شو موسی علی السلام ته عیسی او عیسی علی السلام ته ما او ایمان هم راوړې په کتابونو باندې او ته نبیون چې ورکړې شو پیغمبرانو ته مې ربهم طرف د رب د دوی نه لا نفرقو بین احد منهم فرق نکو مونږه په منځ د یو پیغمبر کې دوی منهم د دوی نه ونحن له مسلمون او مونږه خاص دی الله لغاړه کې خودن کیو فإن آمنو پس کچری دوی ایمان راړو بمسلمه پس کچری دوی ایمان راړو مسلمه آمنتم دا به زائد مثل ما امنتم پشان د ایمان د هغه امنتم چې تاسو ایمان راوړې به پاغه باندې نو فقد اهتدوا یقینا لار به عمومي فین امنو پس کچری دوی ایمان راړو دا مثل په دویمه معنا کې ساکت ان زائد بما په هغه څه باندې امنتم چې تاسو ایمان راوړې پاغي باندې نو فقد اهتدو نو یقینا لا رب عمومي هغه اصول ومنل کوم اصول چې تاسو منل دي نو لا رب عمومي په هدایت بشي وان تولوا او کچره دوی واوختل دغه اصول ونه منل هغه اصول چې صحابه منلیو او دغه دغه سي ایمان رانوړو لکه څنګه ایمان چې صحابه راوړو نو فإن فإنما پس بشک هم دوی فی شقاق په خلاف کې دي فسيكفيكهم الله تسلی ده چې فسيكفيكهم الله نو کافی بشي اصل کې فسيكفيك منكهم الله معنا د سیدا چې کافی بشي دوی د پاره ستاده طرف نه الله تیرېګه ماته بیان کوه حق مسله بیان او ستاده خوانه به الله دوی ته کافی شي فسيكفيكهم الله نو کافی بشي دوی ته ستاده خوانه الله او هو السميع العليم او دا الله اوریدونکي او پوهه ذات دی صبغه الله سبغو صبغت الله رنگ شي په دین د الله کې و ان ټول ځان باندې ټول رنگ د الله د دین راولې هر یو حکم هر یو عمل په اخلاقو کې په عقایدو کې په اعمالو کې په معاملاتو کې په غم کې په خادیو کې د الله دین د الله رنگ په ځان باندې راولې اسلام ومنئ مطلب عمل په وکئ صبغت الله رنگ شي په دین د الله کې ومن احسن او سوق د خپل من الله د الله نه صبغتن په دین کې پر رنگ کې نه په دین کې دا الله نه خپل دین د بل چا نشته ده دغه د نور خلقو لارو پسې د نور خلقو طریقو پسې د نور خلقو معاملو پسې د نور خلقو غونډې عقاید پسې معاملاتو پسې مزه سره کوم عقیده اخلاق اعمال چې د تعالی خود لري هغه پسې لاړ شي هغه ځان کې راولې و نحن له عابدون او موږ خاص الله له بندگی کوونکیو کول ورته وایا اتهاجوننا فی الله آیات سو جګړه کوي موږ سره په یووالي د الله کې زه توحید بیانوم د الله صفائی بیانوم تاسو ما سره په دې کې جنگ کوي چې نه نازولی خوشتا نایبان خوشتا شریکان خوشتا او هو او حال دا چې د الله ربنا رب زمونږ دی حال لري چې دا زمونږ رب دی او ربکم او رب تاسو لري تیم پاللې زم پاللې ما ستا تربیت هم کړې زما تربیت هم کړې او ما سره اومغه ذات بارکی جنگ کې ولنا اعمالنا او موږ له اجر زموږ د اعمالو ده ولکم او تاسو له سزا د اعمالکم تاسو د اعمالو ونحن له مخلصون او موږ خاص الله له خالص کون کې د خپل دین ام تقولون اي وایدا يهود او نصارا ام تقولون اي وای تاسو ان ابراهيم چې کینن ابراهيم عليه السلام او اسماعيل او اسماعيل عليه السلام او اسحاق او اسحاق عليه السلام او يعقوب او يعقوب عليه السلام والاسباط او اولاد د يعقوب عليه السلام كونوا هودن وو يهوديان او نصارا يا نصرانيان قل ورته وایا انتم اعلمو اي الله خپوی دی ام الله ايت انتم ايتاسو اعلمو خپوی ام الله يا الله خپوی دی ومن ازلمو او څوک د غټ ظالم ممن دا چانه ان الله خپو یې کنه چې ابراهيم اسلام خو نه يهودي او نه عيسایي همدغه رنګ اسماعیل علی السلام اسحاق علی السلام یعقوب علی السلام هم دغه د خو زرګونو کاله مخکې تیر شوی دي نو کول ورته وای انتم آیات تاسو عالم خپوی امل لا الله خپوی دي ومن ازلم او څوک د غټ ظالم ممن دا چانه کتم شهادتن چې پټ کړه گواهی اندو چې د سره ومن الله د الله د خوانه یعنی په تاسو کې هغه کسان ډېر غټ ظالمان دي چې په دې خپويږي چې هغه يهوديان نه و عیسایان نه و او بیا وی چې نه يهوديان خو و عیسایان و نو گواہی پټي نه اصل خبر پټي نو الله دې بل غټ ظالم نشته ومن الله بغافل اما تعملون او نه دې الله به خبره د هغه سنه تعملون چې تاسو عمل کوئ تلک امه دا یو ټولګه د پیغمبرانو قد خلت یقینا تیر شو لها دی ټولګی له به ما بدله د هغه څه کسبت چې کړی چې دوی کړیو ولکم او تاسو له به ما بدله د هغه څه کسب تم چې تاسو وکړه ولا تسالون او پښتنه بنه کیږي تاسو نه اما د هغه څه باره کې کانو یعملون چې دوی عمل کوونکي